نو دا وی هغه مليانو ته ورغله نو ویل تاسو لاړ شئ نبی عليه السلام لا نو کله دا خبره وکړه چې کوړې ورلا ور کوي مخ ورلا تور کوي او پخره سور کوي دا خبره ټیک دا وای معنی او کبره خبره درته کوله نو بیا مې معنی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ستاسو تورات کې خدا رجم مسله ده نو دا به رجم کولې شي هغه یې دا رجم مسله زمون په تورات کې نشته ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تاسو تورات راوړی تورات راوړ دیو دا هغه آیات درجه باندې لا سونه کې خو دا ورسته تلاوت کاو مخکې تلاوت کاو جواب بدلوا عبد الله ابن سلام ورته ارفع يدك لاس دی اوچت کوي معنا ناغلا سوچت ک فیضا آیت الرجم ناغنا درجم آیات پکې او یو ځای کې راځي چغه د سپړه قاعده پکې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا حکم اوراو رجم کړی شو یقولون ان اوتیتم هذا کتا صدا در کړی شي دا حکم نو ونه سي دی لرا او کدر نکړی شي تاسو صدا نو ځان ته وساتئ ومن يريد الله اغه څوک چې وغواړي الله د د گمراه کولو ته مالک نشي د د لپاره د طرف د الله سبو چړي اولائک الذین دا کسان دي چې اراده نه دلرل الله چې پاکي د دې وړونه دیو دا پارا په دنیا کې شرمندګی دا او دیو دا پارا په آخرت کې عذاب عظیم دی کله چې محبوب عالم په دې باندې درجم حکم اوراو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وايي فرایت الرجل کانو گزارای وي باز عجیبه محبتي نو فرایت الرجل عجیب ای باز خلک عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ما ورته قتل بخاری کې دا روایت ده امام مالک په موطا کې هم دا روایت نقل کړي ولهم فی الاخرته عذاب عظیم دیو دا پارا په آخرت کې عذاب عظیم دی سمعون للکذبا د حاکم رشوت دا د حرام نه دی سحت دیتا ملے شی ان یاکل الرجل بجاهه چې سړی په خپل جاه باندې خوري چا پلاس کې کار دینو هغه سرکار دی رضل الله جاه ور کړې د دنیا نو ده دلا چې څه شی څوک راوړي نو دا غره رشوت ده دا سحت ده مخکې هغه حدیث تاسو ته بیان شوی علامه اعظم شری درې ممانه کوي سحت چاته وی لا يحل کسبه هر هغه شی چې کسب ناروا ده وین حکم تا او کا فیصله کینو فیصله کوا د دې ترمنځ په انصاف باندې نو پیغمبر خدا د تورات فیصله واورولا ان الله يحب المقسطين الله من ساتي د انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونك او سرنګ به فیصله کوونکی وګر سرنګ به تا فیصله کوونکی وګرځي دیو او د دې سره تورات دی چې پای کې حکم د الله دی ثم يتولون من بعد ذلك بیا وړي پس د دینه وما اولئک بالمؤمنین او ندی دیو د ځلانه مؤمنان پیغمبر تعالی چې راځي خدا او غرض دی چې سہولت پکې ان انزلنا التوراۃ فیها هدى ونور نن چې د ولي صاحب له شریعت له څوک ذکر راځي کله زیرو ده چې څه سہولت پکې څه سانتیا پکې ان انزلنا التوراۃ یقینا نازل کړ دې موږ تورات الله ای تورات د فیصلو د پر الله را لګلې نه د تشتلاوت د پر یقینا را لګل دې موږ تورات چې پدې کې هدایت چې فولائک هم الکافرون دا د انکار سره چې د دې فیصله د الله د کتاب د فیصله نه انکار کوي ولاړو د دین نه وته نو ځکه فرمایي فولائک هم الکافرون فمن لم يحكم جاهدا فهو کافرون فیصله نه کوي سره د انکارانو کافر شو فیصله نه کوي به د انکارانو فاسق او ظالم دی مدارک دا سی ویلی بحر محیط دا سی ویلی هر شیخ بویل ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يعتقد سوچ عقیده نلری د فیصله پاغه څه چرالي ګل الله فولائک هم الکافرون وكتبنا عليهم او فرض کړه موږ په دیو باندې پدې کې ان النفس بالنفس چې نفسا بوجل کې قصاص کې په بدل د نفس کې سترګه با په بدل د سترګې کې پوزا با په بدل د پوزې کې غوج با په بدل د غوږ کې وسن بسن او غاخ با په بدل د غاخ کې والجروح قصاص او نور زخمونه هم د بدلې دي فمل تصدق به د آیات کې د پینځو سيزونو د قصاص ذکر دی زکه چې د انسان د ظاهري حواس ظاهري حواس پنځه دي نو ان النفس بالنفس دین قوت قوه لامسا بیا که نفس د سړی کده زنا نه دوړو له شامل شریفی کرزیلی مالدار ک غریبی خانی ک نوابی نفس په مقابله د نفس کې نو یو په مقابله کې بعد دو نه وجنې د کمزوري په مقابله کې بعد لوی انسان نه وجنې والعين بالعين دیتا قصاص د اطراف ویل کی سترګه په مقابله د سترګه کې دا کوه باسرش خو الا چې پکې مساوات کې دی شو فمن تصدق به نو چاچه صدقه وکړه په بدل غستو کې یو مطلب دا چې هغه سړی معاف کا ته مې د الله د پاره معاف کې د مطلب دا چې جاره پر ځان کې ساسته پیش کی چاچه خیراتو کو په دی باندې من یو سړی نه باندې تا زیاته کړ دې او تخپل ځان ورته پیش کې چې سرا سرا کې نو زدای محاضر یما چا چې خیرات او کپ دې باندې خیرات څه مطلب شوای یعنی هغه زخمی سړی هغه بل معاف کا یا هغه زخمی کوونی کې ځان قصاص ته پیش کا نو دا کفاره شو د ګناهونو د پاره عبید ابن جراح امین الامت باندې مشهورو فاروق اعظم سړی ولېګا عبید ابن جراح می پکار دی خو ان پانی کې ان پانی کې کس لاړو قطار جوړ دی فاروق اعظم تا عبید ابن جراح لوی قد والو زبردست وجود والو چون کې د امیر المؤمنین حکمونو هغه ډېر پته زیر روانو یو چت کسو کمزوري بدن والا کسو نو هغه سره د مبارک غټ غټ لاسونه ونو پتاو باندې دا لاسونه دا سیوالو نو هغه راغې نو داغي پوزه په ولا کېدله پوزه ماته شولا ډېر سخت درد ورته ورسېد خیر به هر حال کس فاروق اعظم په عدالت کې رپورټ درج کړ او وید ابن جراح ما سره دا چلو کو فاروق اعظم نو بيد ابن جراح نه تاسو کو هغه امیر المؤمنین غلطی دا وشولا تیزی وا ماتا د سوچ را نه غه نو زما د لاس په تیزی سره د مخ سره ولګي او زما ته شو هغه کس ورته امیر المؤمنین سونا مینتنا سونا زارای سونا زارای سونا زارای ول نشي کېده دغه نه خپل بدل اخلم کاسو یا بدل ته اخلم قسم په الله کا پرېدم نه پرېدم یره کا معافه کا معافه کا نه معاف کوما اویر ابن جراح امین الامت الله قربان د صحابه او د تقوانا عدالت عظما کې هغه امیر المؤمنین پردا چې بدل رانه والی ټول خلک ګوري نو عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنہ عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ورته وای چې امیر المؤمنین پرېدا چې بدل رانوالي تمام چپ شه سیدنا رسول نو عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنہ وای یا امیر المؤمنین پرېدا چې بدل رانوالي هغه نسواری هغه بل کس چې و هغه ډېر کمزور کس د بدن په اعتبار د مال په اعتبار د نسب په اعتبار ډېر رنزور پنزورا نو عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنہ وسغه ورته رسیدې نشي رسیدې ورته نشي چې اوس ورسی چې د سړی لا دا سړی عبید ابن جراح له څور کی گزار ورکی اوس رسیدې نشي نو راکته شراته کړه جابر ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دغره پشان وجود دا زبردست زبردست دا زبردست چهره چې کله دې کته کېده د فاروق اعظم د سترګو نه وکړو الته ودانګل چې څنګه د امین الامتنا چې ده کله کته شه سړی را منډه کړل نو ده پوزه خپل کړ چې زه بسګه ابیر الابد چې دا ګنام نشته ده خدا می دنیا والا او ته خدای چې الحمدلله مسلمانانو کې عدل او انصاف شته ده دا داسې مظلوم آهم اورې ده کیږي ومن لم يحكم بما انزل الله وکړه چې د عبید ابن جراح د پوزه د خپل کړه فاروق اعظم منډه کړه سړی په غي کې اوچت کړه هغه تندې خپل کړه ومن لم يحكم بما انزل الله دین ډېر د رحم ډېر د مهرباني دین دی ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله ونه کړه پاس چې الله را لګلې فولائک هم الظالمون دا کسان هم دي دي ظالمان په مال کې کله چې دا نه ظلم بخوري وقفینا علی آثارهم او راولې ګلمنګا د دیو په نقش قدم باندې وقفینا علی آثارهم او راولې ګلمنګا د دیو په نقش قدم باندې عیسی زوی د مریم تصدیق کون کې لما بین یدیه د پاره د هغه څه چې مخکې د دنه دی او سلورم و خدن و هدایت و پنزم و موعزت للمتقین واز نصیحت و دا تقوی ولو دا پر دا دویم اسمانی کتاب ولی احکم اهل الانجیل تاسو د تلاوت د پاره نو فیصله دې کوي اهل انجیل والا هغه څه چې الله را لګلې او چا چې فیصله ونه کړه به مان انزل الله فاولائک هم الفاسقون دا کسان هم دی دی فاسقان د یاد کې ذکر د انجیل وشو فاولائک هم الفاسقون چې کدا نه د الله قانون درې مې بیماری په ملک خوري کفر به خوري ظلم به خوري فسق به خوري دا د دریم آسماني کتاب فیصله الله خبر الله ذکر کوي وانزلنا الیک الكتاب دته ته وسګورا ټول جیبونه لاله لټ فلټ کړه عجیب سره دی وانزلنا الیک الكتاب درزال ته نو ورکم فضل ته وای چې دی اوس راګیر دی کنه دغه موقع یې صحیح کړل وانزلنا الیک الكتاب او د بل چا جواب را پسې راوړي چې هغه وای د شي چلو کانو بیا چې کله درکړې نو راوړه را لګل د موږ ته ته کتاب په حق تصدیق کوونکې د پردا غس چې مخکې د دن دي د کتابونو نه و مهیمن علی او نگرانی کوونکې د په کوی باندې فحکم بینهم فیصله وک پیغمبر په منځ د دین کې پاګه سکه چرا لګل الله خلاصه د وم باب د دې زنا تر 59 آیات پورې وم باب دی دغه اوله خبره نه د موالاتو یعنی د دوستۍ د يهود نصاراون دیم چې د دیو دوستي سبب د ارتداد دی بیا بیان دا هغه چا چې دوستی ور سره پکاروي په چپن کې څلورم لس علتنا پترکل موالات من يرتد منكم عن دينه څوک چې مرتد شه د خپل مبارک دین نه الله به نور خلق راوي ته غرق شي ته تبا شي نور الله الله به دسه خلق راولي چې واستانه کوي ارتداد طوفان په صحابه کرامو په دور کې د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې مراغره و درې قبيلو او جماعتونو ارتداد اختیار کا ول مسلمانان شو بیا مرتد شو اول ځانونه مسلمانان ښکار کړل بیا مرتد شو یو پای کې اسود عنسی چې ذل حمار باندې هغه مشهور او دا قبيله بنو مدلج د مسلمه الکذاب چې بنو حنفیه سره دغه تعلق وو درم طلح ابن خویلد چې د اسد قبیله سره د دې تعلق او د ظالمانو د نبوت داوی وکړي اصل کې اسود عنسی چې وو اسود عنسی د داوا د پیغمبرای په یمن کې وکړه او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سادات د یمن تا خط لګل او د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ په نام باندې چې د ستی کوي نو د فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ د لاسه د ختم شو تدبیر د قتل د لعین داسې و وای دې دون فصیح الله وکانا فصیحا یخلب الالباب ببیانه دون فصیح چې د خلکو ډونه به په خپل بیان باندې په خپل आवाज باندې په د خپل کرتوتونو باندې به د خلکو ډونه راکل تک تور سوه پور لکه پشان د سکور د شیشه او شاید دا سه و دا سه فصیح اشعار ورته معلومو بیا د تدبیر د قتل د لعین څنګه شو اصل کې اسود عنسی په لګ وخت کې ډیره علاقه په خپل قبضه کې غیستی و او د بیل چې ما ته وحی کیږي نبی علیہ السلام ته کیږي خو ما ته کی عجیب هله ورته معلومه فیروز دیلمی فرمایي کله چې د رسول الله خط مونږ ته د د قتل را ورسید فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ په لږ وخت کې مرګري منظم کړو خویل دې مقابله دا سوا کاننا حبتنا علیه من السما گویا چې د اسمان نه را دنګې دل دینو دونه ګرانه خبره وا زکه چې دا دونه عجیبه قلا دون عجیبه مرګری اے موږ مشوره وکړه چې څه چلو کو هڅ لکه امکان نه و چې د سره موږ څه کړی وي الته د پیغمبر خطر راغلی و چې اسود انسی ګوره پرې نه دی ما ویلا چې زما د تر لور دا د اسود انسی په نکاح کې دا نو هغه سره زرا از باز کوم او اسود انسی دا هغه سره نکاح کړو د یمن د یو سالار سره غوا شهر بن بازان والی د یمنو نو اسود انسی هغه قتل کا او داغه هغه بهترین بیبي چې په حسن جمال کې مشهور واغې په نکاح واغستا نو فیروز د علمي وای چې زه د خپل تر لور په واسطه لاړم دروانچانو ته چې ما زما تر لور د دلتا امیر المؤمنین سره د پیغمبر سره الله زما د تر لور د هغه چې ورګه ستا خبر ورته تلوړو چې واقع د تدغه د تر زما خاطو خپل نوم ورته ورکاګه ویل واقع زما د تر زوی دی دارا پرې دی وې ذکر چې ډېر په مشکلاتو کې هغه ته ورسېدم هغه سره کله ملاقات وشو وی یریګم دام چې الله پته نه لګي وس د پردي پکور کې دا وس ورته ټوله دنیا بادشاہت ملاو ده سرو د سپینو سره لاس ده داسنه چروا خو سر نه تیر شوم وې خپل مې ورته جوړو لګوي وای ترزویا تسوي امر ته چې ګوره د استخاون څه څه وکړو ستا هغه زبردست خاون دې قتل کاو او ستا د قوم زنانا در اسوا کړې وهذا کتاب رسول الله خط زما په جیب کې و وهذا کتاب رسول الله دا د الله د پیغمبر خط دی ما د ځان نه نه دی لیکلی من ته دا خطر لګلې لقضاینا علی هذه الفتنه چې دا فتنه ختمه کړي نو دتر لوري راغله د دې لپاره هم وستا د لپاره اختیار ده کما ختمه او کدا ختمه زکه کراز باز را سره نه اخلي خو دروانچان ولاړ دي جو وي ته وته حکم وکي چې دا ایسته مړکې او یا ما سره مدد وکا د د په ختمې دو په اخر ته ویل چې څنګه مدد تاسو سره وکم په ما دونه وی علی اخراجه چې ته دې قلانا دې مون سره لګ بهر کام وی هغه وی چې نه نه پیستو باندې نه بلقا فقالت بل علی قتله د پیغمبر خدا د ایمان غشه دغه په زړګي باندې وو ویل نه نه د دې ظالم په قتل باندې ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبوت د پزان باندې هغه تاج د په خپل ځان باندې غني ما ورته د ترلوره وکيف لنا بقتله دا بسنګ کې هر طرف نه قلا دا هر طرف نه څوکیداران دي او ال بهشک دا سه مسله دا او البت یو کمره دا چې هغه بیابان ته وته دا آیا خصوصي کمره دا هغه کمرې باندې چې تاسو رانه نوځینو کې دی شي امیل دا څنګه وې شپې به تاسو راشي نو بس سورنګ بووي او بس رانه نه بوځي امر ته چې شپې مونږه سورنګو او دا دونه کاروایی کولې دا باندې خبرې ناغه تاسو یو مزدور راولای او د مزدورې په باندې بیلڅه او تب تذکرہ وې په زبې ما چې زما یو مزدور پکار دی نو هغه بس دنه کما نو هغه بعد دې طرف نه یو سورنګ واړی شپې چې تاسو لا را لینو معاملې به بالکل اسانه وي پسوم دا سه وشولا فیروزه دې لمی وای چې زړه خپل مرګ سره را لم پاغه ځمن رانه نه وتم او دا قصر بنگلې ته غمانې ته ورلم زما د تر لور ټول شپه د قشن ولاړه و دې ورکی زمون په انتظار وا ماته مرحبا ماته ته صرف د نراشه بس زلاړم د الله شان ته ګورا دې ودو خراټه والے بس ما جو بیا ماشاء الله همت می وکړه خیر وکړه چې ما د خاتمه کولا نو بس حلوی وجود والو تک تور یو لوی بلا یو لوی سخندر یو لوی یک پروتو نو قرار شروع شو وی یکدم هر طرف نه بس کوم ده چوکیداران را په حرکت کې شو را منډه والے نو زما د تر لور په دروازه کې ودرې دا وی زه واپس شي واپس شي واپس شي ان صرف راشدین زه واپس شي په کامیابی اچل نشته فإن نبي الله يوحى إليه فإن نبي الله يوحى إليه د الله پیغمبر ته وحی را روانه ده رکاوټ بنا چوي ما زم را استلې د الله نبی ته وحی کیږي اېدا تکبیر आवाजونه وکړه واپس شو خو چې کله دا می ویل چې اشهد ان محمد رسول الله واشهد ان الاسود العنسی کذاب اسود عنسی دروغ جن دی وکړه چې دا आवाज دا چغه مې پرې مانای کی والا بس د هر طرف نه چوکیداران په حرکت کې شو سر گزار کړی سه او ماشاءالله هر طرف نه مسلمانان خو بیا تیر چا پیرا او جو رالل بس دا سحر د نمر خاتون مخکې مخکې خبره ختمه شولا فیصله وکړې شولا فتنه لاړه د خاور سره خاور کړې شولا وې د نمر خاتو سره موږ یو خط د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نام ولېګا او دوه کسان مونږ ولېګل په تیز رفتار اسونو باندې چې محمد رسول الله تداوره سوی ځکه د نبی عليه السلام د دې فتنې نه زړګی ډېر بے قرار او وکړه چې هغه ورسېدل مدینه منوره ته نو وجدو النبي قد فارق الحياه الليلا په دغه شپه باندې نبی عليه السلام د فانی دنیا نه رخصت شوه ای وای موږ ډېر خوشاله وو چې نبی صلی الله علیه وسلم دی وجه انوار ته موږ ګورو خط باور کوو هغه به خوشاليږي چې موږ رالو نو په مدینه منوره قران اورانی وا البته دا شپه باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته الله ډېر نبی علیہ السلام په مرز وفات کې دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صرف دا خبر ورته د وحی په ذریعہ ملاو شو نو ماشاء الله دا الله د پیغمبر په زړګي باندې پټای فیروز دیلمی لګولې الله دې د امت د طرف نه فیروز دیلمی ته ډېر خیرونه ورکي زمونږ د نبی زړګي خوشاله کړي مرز وفات کې ده خو نبی عليه الصلاه والسلام زړه ته خوشحالي براغلي نه یریږي د هیڅ قسم د ملامت یا د ملامت کرو پروا نه کوي حدیث د بخاری دی وان نقول بالحق حيث ما قلنا ولا نخاف في الله لومۃ لائم چې حق بوایو چرته چې یو د الله په باره کې د ملامت یا د ملامت ګرنه بنه یریګو ابو ذر وای ما ته زما خلیل د سو خبر وصیت کړي امر کړي الله په مینا باندې مس خلق هغه د چا د ملامتیا نه نه انما وليكم الله انما وليكم الله یقینا دوست تاسو الله دی او رسول الله د فیروز د علمي د تر لور وای چې فیروزه هغه تاسو سره زه څه خېګړه وکم هیڅ خېګړه را سره وکم خو ما یو ځل نبی علی السلام له بوزه چې زاغوینم هغه کې واجب خوشخبری ده ډلا د الله هم دا به غالب دنیا کې اگر کا په دنیا کې خفقان وي اگر کا په دنیا کې پریشانی خدا الله ډلا هم دا به غالب په اعتبار د دلیل هم دا به غالب په اعتبار د تسکین د سینې هم دا به غالب په اعتبار د قیامت فإن حزب الله هم الغالبون حسن بن علي د دې د خستا اننګي مبارک د دې په خله کې عکس داسې لخت والا هغه ارفا قزیبکا مړ د لخت دې پورته کا ما نبی علیہ السلام لیدل او چې په دې ځای شونډې لګولې د دنیا په دا حال دی خدا نه دا چې حسین ناکام دی حسین کامیاب فإن حزب الله هم الغالبون یا ایها الذین آمنو مړه لخت دې پورته کا یا ایها الذین آمنو ایمان والو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وائی وای پیغمبر خدا ز په دروازه ودرولم ماته ام سلمہ دنه بسوک نه را پرې دي ما ته یو خصوصي ملک راځي او خصوصي پیغام راوړي وزه په دروازه کې ودرېدم حسین راغی انیاز والو لوب لوب کې رات رات ما التا حضرت حسین تدلا سن داسې ونیول ودې دنتا نو ماته پریمه دا زخپل داجی د محمد رسول الله خپل ورزما اما لا سونه د سکړه نو د زما پدې ولی باندې وګ باندې ټوکو او نو دن نشه ولک سات ور ما کاته چې نبی علیہ السلام د خلینو چغه راووت للی حضرت ام سلمہ وای ما برداشت و نکړې شو چې څه چل په نبی وشو چې دنه مې وکړه نو حسین په غي کې نیولې او کافرانو لرا په دوستۍ او یریږي د الله نه کوي مؤمنان که مؤمنان یې نو د الله نه ویریږي دین اصول علل شروع شو د عدم موالات د کفارو و اذا نادیتم او کله چې تاسو आवाज کوئ ال الصلات مانزتا نو نسیا غیلرا پټو کو پلو بوانه پته ولګی دا چا ځان د قران نام ثابت دی واځه په خوف سره ثابت نه دی ذالک بانهم قوم لا یعقلون یو کاسو چې کله وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو دې به احرق الله الكاذبا الله دې دروغجن وسیږي چې دته دا ویل کېږي چې موږ گواهی کوو چې محمد د الله رسول دی وې د بدا سویل په وخت د هر اذان کې رب ذل جلال بصر د د کور توال وزولې فاحترق هو واهله نو الله دې او د اهل ټول الله وسې ځل پکې بحر محیط کې دا روایت وګوره مگر دا خبره چې موږ ایمان لرلې په الله موږ په الله ایمان راوړې او هغه څه چې نازل کړی شوی دی موږ ته او هغه څه چې نه کله چې عمر فاروق د نشا او خپل اوخه خپل خوره وهلا اوخه لاندې کړي اوخه پسینه باندې ناس هغه د ګری نه نیولې او راکاږي ولې تاسو ایمان راوړې خوره د خلاصي کوشش کاوانو په خوره هم یو گزارو کو د فاروق گزارو خوره لیونه کړه ورته عمر په دې موه چې موږ دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله په دې موه تر کومه به موږ زوروي او پتا کې سرا او حال دا چې دیو داخل شوی دی په کفر وهم قد خرجوا به او دیو پتا کې سرا وتل دی په کفر سرا ادولسو کسانو چې موافقت کړو اول کې به اسلام راوړو مازیګر به کافران شوم به دا دین خنه ده الله دې ورال لم په کفر زکه په نیت د کفر را روانو نو لاړلم په کفر والله عالم الله په دې پاګه چې دی پټي دیو خدای مسلمانانو تلبیس په مسلمان راولي مسلمان غر کوي وترى كثيرا منهم تبوین ډېر ډیر لرا د دیونا یسارعون فی الاسم چې جلتی به کوي په ګناه کولو کې